بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا د کافرو یو جماعت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وی حضرت دا تا چې کومې خبرې شروع کړي دي دا پرېږده او راشه هغه د خپل پلار او د نیکه چې کومه لاره ده بس هغه ښکلې او ښایسته لاره ده او سره په قوم هم په دې روان دی او په دې ته روان شه نو الله تعالی د زجر په طور باندې دا آیتونه نازل کړه دې ته وایي زجر قل ته ورته ووایه اندعو ایا موږ عبادت وکړو د اندعو خپله معنا دی ایا موږ راوبلو موږ اواز وکړو قل ته ورته ووایه اندعو آیا مونږ عبادت وکړو من دون الله بغیر د الله نه ما د هغې چا لا ینفعنا چې هغه به مونږ ته فایده ونه رسوي د هغه څیزونو عبادت وکړو چې که مونږ عبادت وکړو نو په عبادت سره مونږ ته فایده نه رارسوي ولا یدرنا او نه به هغه مونږ ته ضرر ورسوي که عبادت یې ونه کړو ضرر راته نشي را رسولی که وی کو فایده راته نشي رسولی ما د هغې چا لا ینفعنا چې هغه به فایده ونه رسوي موږ ته که موږ عبادت وکړو ولا یضرنا او نه به موږ ته ضرر ورسوي که موږ عبادت ونه کړو صلات او منات او عزا او بل بل به موږ ته څه فایده ورسوي او څه به راته نقصان ورسوي خا خا ونردو او موږ واپس کړی شو علا آقابنا په خپلو پوندو باندې الله زموږ ایمان نصیب که اوس بیا د دې ایمان نه واپس لاړ شو کفر ته ونردو موږ واپس کړی شو علا آقابنا په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدان الله پس د هغې نه چې الله موږ ته هدایت وکړو الله زمونږ ایمان نصیب که او بیا مونږ د ایمان او دا قرآن او دا دین پریدو واپس بیا لاړ شو کله دی یو سړی چې د الله قرآن بیانوي د الله کتاب بیانوي او دا مخالف دا کافران په هغې عمل نه کوي غوږ ورته نږدي د هغې یو مثال قرآن مجید بیانوي ته لګیا د الله کتاب خلکو ته بیانې د الله د دین خبرې خلکو ته کې او دا خلک دغه کیږي ورته غوږ نږدي او تختی دی د دې یو مثال دی د دې داسې مثال دی لکه یو سړی پیریانو نیولی دی او په دشته کې په مخه کړی دی کله په یو کنده کې ورکوس کې او کله په یو کمر خیجی او کله په بل کمر خیجی او منډې وی حیران دی او ته ورته وایې په دې رازه دا سمه لار ده په دې رازه دا سمه لاره ده هغه غریب طاقت نه لري چې په دې سمه لار لاړ شي ځکه هلته دې پیریانو نیولی دی دقسې دا بدعمله خلک چې تاسو ته د الله دین بیانوي راشئ دې لارې ته راشه دی لارې ته دا نیغه لاره ده دوی کله د بدعاتو په لارې منډې وایي کله د رواجونو په لار منډې وایي زد او عناد او د شیطانانو دوی گرفتار کړي دي خ کلذی پشان د هغې کس کلذی پشان د هغې کس استهوته شیاطینو چې بوتلی وي هغه له پیریانو کلذی پشان د هغه کس استهوته الشیاطین چې بوتلی وي هغه له شیطانانو او پیریانو فی الارض په ځمکه کې پیریان راغلی وي او دی گرفتار کړي او مخ په مخه کړي حیرانه په داسې حال کې چې هغه حیرانی هغه خپل ځان په خپل اختیار کې نی له اصحاب د دغه گرفتار شوي سړي ملګري وي او یدعونه را بلی دی الی الهدا سمې لارې ته د هغه ملګري وي هلکه په دا کندو کې ولې منډې وی هلکه په دې کمرو باندې ولې خیژې د سمې لارې ته راشه او څه ورته وایي ائتنا راشه موږ ته هغه غریب په خپل اختیار کې نی پیریانو نیولی دی شیطانانو نیولی دی قل ته ورته ووایه دوی به وی که بهترین مذهب دی نو یهودیت دی دی به وی که بهترین مذهب دی نو هغه عیسیت دی د مکې مشرکانو به وی بهترینه طریقه هغه زمونږ دا ده چې دا د بوتانو عبادت کوو نو الله وی قل ته ورته ووایه چې ان هد الله یقینا هدایت د الله چې هغه اسلام دی هو الهدا هماغه صحیح هدایت دی دا د الله هدایت دا صحیح هدایت دی او دا نور چې تاسو ته نامې د هدایت ورکړي دا ضلالت دی و امرنا او موږ ته امر کړی شوی دی لنسلم چې موږ خپل ځانونه تابع کو لرب العالمین د هغه الله چې هغه رب د ټولو مخلوقاتو دی یو راته د دې وینا شوې ده چې د سر نه د خپو پورې دا خپل ځان د الله تابع کې او دویم وان اقیم الصلات او بل د دې خبرې چې تاسو ودروې مونځ اول خپل عقیده درسته کې ایمان ورپسې بیا په احکامو کې اول حکم څه دی هغه مونځ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خلک لیږل یو علاقې ته وی دې خلکو ته دعوت د کلمې ورکې د کلمې شهادت دوی سره به د مونځ خبرې نه کوي چې کله دوی ایمان راوړه کلمې شهادت یې ووې نو بیا ورته د مونځ دغه وکې خبره ایمان پسې بیا به مسله د څه وه د مانځه وان اقیم الصلات او بل دا دی چې تاسو قایم کې او دروی مونځ او بل رو دوستانو اصلی مسله دا ده چې وتقوه د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي د الله د احکامو پابندي وکړي دقسې وایې چې که په دنیا کې وي الله زما د سر د پاسه ولاړ دی چې دا زه څه کوم الله ما ویني دقسې به په ورځ د قیامت زه الله ته پیش کیږم وهو الذي الله هغه ذات دی الیه چې خاص دغه الله ته به په ورځ د قیامت تحشرون تاسو را جمع کړی شئ بیا د الله د قدرتونو بیان وهو الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې هغه پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق په حق باندې وګورئ چې کوم الله اسمانونه پیدا کړي دي کوم الله ځمکه پیدا کړې ده تاسو اندازه ولګوئ د هغه به څونه قدرتي د هغه به څونه زوري و یوم رایات کې یو ورځ یقولو چې الله به ووایي چې کن موجود شفه یکون بیا به موجود وي چې باس بعد الموتی الله به ووایي ای مړو راپاسېده دې قبرونو نه بیا به ټول پاسېدلي قوله الحق وینا د الله حق ده خبره د الله حق ده وله الملک او خاص د الله د پاره دی حکومت ښه چې ورځ د قیامت شي الله دا فیصلې به څوک کوي او چې ورځ د قیامت شي حکومت او اختیار به د چی په دنیا کې خو بیا هم الله پاک ملک حکومت د هغه دی اختیار د هغه دی خو څه لږ لږ یو بل لم ورکړی دی چې ته د پاکستان حاکم شه او ته د افغانستان شه او ته د بل شه او ته د بل شه لیکن هلته به بیا دا کیسې نی اعلان به وشي میدان حشر به لګېدلی وي څوک به کړت هم نشي کولی هر سړی به په خپلو خولو کې اعلان به وشي وی که نه د وطن بچیانو تاسو خو به منډې والې چې منبر یم او دا یم او دا یم لمن الملک الیوم نن حکومت د چا دی څوک به کړت هم نشي کولی نو د الله طرف نه به آواز وشي چې لله الواحد القهار نن حکومت صرف او صرف د الله دی هغه الله چې هغه په هر څه باور چا باندې غالبه دی وله الملک او خاص د الله د پاره دی حکومت یوما په هغه ورځ ينفخ فی الصور چې پوکی والی شي په شپېلې کې دی قدرتونه او عالم الغیب دا الله دسې دی چې هغه عالم دی په پټه و شهاده او په ښکاره پټ او ښکاره زمونږ په نسبت ښه مونږ ته چې کوم شي نه ښکاره دي په هغې هم الله خبر دی او چې کوم شي نه زمونږ نه پټ دي په هغې هم الله خبر دی وهو الحکیم الخبیر او دغه الله خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې او خبر په هر څه دی اوسه پورې د مسله د توحید وه چې د یو الله عبادت کوئ مشکل کشا یو الله ګڼئ ما فوق الاسباب چې اوازونه کوي داسې وایي یا الله ګورې د الله چې څومره قدرت دی دونه د بل چا نشته او الله چې د باندې څونه مهربانه دی دونه د باندې بل څوک نه دی داسې مه وایه یا لات یا منات یا عزا هغه اوریم نه او چې وی اوري نو هغه بیا را دل راتلیم نشي او که راتلی هم شي نو د هغه څه کار دی چې تاله راځي تا پې څه ټیپر خرڅ کړي دي لیکن الله مهربانه دی چې مسله د توحید وشوه نو دوی پکې دا ووایي چې نه موږ د پلارو د نیکه خبره ده نو قرآن مجید د هغې جواب ورکوي په دوو طریقو سره ستاسو پلار څوک دی عربو ستاسو نیکه څوک دی ستاسو خو پلار او نیکه چې دی نو مشر پلار هم ابراهیم علیه السلام دی نو د ابراهیم علیه السلام څه خبره وه هغه خو د توحید مسله کوله دویمه مسله دا ده چې ټیک ده پلار د مبارک شه نیکه د مبارک شه د پلارم قدر کوه د نیکم قدر کوه خو چې په قوم کې د مشري او د دین خلافي او ته ورته د دین دعوت ورکې دا د هغه بې احترامي نه ده دا بېنهي د هغه عزت دی و از رایات کې هغه وخت قال ابراهیم و چې وی ابراهیم علیه السلام چاته ویلې ابیه خپل پلار ته آزره چې د هغه نامه و آزره هلکه که نن درته زی بیان کو نصیحت درته کو انکار مکو ومنه بله دا دی طریقه د دعوت او د تبلیغ ته چې تبلیغ شروع کې دعوت شروع کې کم څه نه به شروع کې د خپل استاد صاحب ووی د خپل نغری نه پخوا به نغری لګېدل او دا ټول کورنۍ به ناسته وه نو اول دعوت و تبلیغ د خپل کور نه دغه د ښځه ده دغه د بچي دي دغه د زامن دي دغه د پلار دی اول دا نو بیا د کور نه راوځه کلې اجره نو بیا د هغې نه محله د هغې نه بیا چې دی نو دا علاقه نو او ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته چې د هغه نامه و اثر ورته وایي عجیبه خبره ده اتتخذ اصناما آیا تنیسی بوتان آلهتن خدایان دا بوتان دی راغشتی دی او ځان له د خدایان کړی دی چې دا بوت باد لرې کوي دا بوت تبه لرې کوي او دا بوت چې دی خلکو له بچي ورکوي دا بوت چې دی په جنګ کې خلکو له فتح ورکوي انی اراکا یقینا زه وینم تا و قومک او قوم ستا فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې که داسې بیکاره مشري او داسې لږه سخته غوندې خبره دی ورته وکړه نو دا هم بده نه ده بله دا دی نظریه نه ده نظریه جوړه کې نظریه قومیت په نظریه کې ډله په نظریه کې پارټي په نظریه کې بس هر سړی چې ستا د نظریې مرګري وي هغه ستا قوم هم دی او هغه ستا ډله هم ده او هغه ستا جماعت هم دی ګوره ابراهیم علیه السلام وسلام او د د پلار خو یو شی دی لیکن چې د قوم خبره راله نو دا نه وی زما قوم ګوره په نظریه کې خلاف دی نو دې ته قوم نه وی وی نه ستا قوم چې ته او هغوی سره په نظریه کې یو شی انی اراکا یقینا زوینم تا پلار ته وی و قومکا او ستا قوم فی دولال مبین په ګمراه ښکاره کې وکذالک هم دقسې نوري ابراهیم موږ به ښود ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات حکومت د الله په اسمانونو والارض او په ځمکه کې هغه د الله کوم عجایبات چې په اسمانونو او په ځمکه کې وه به موږ ده ته ښودل دا څه دپاره د ډیرو فیدو د پاره خو ولی یکونه د دې د پاره چې شي دی من الموقنین د یقین کوونکو نه یو ځل تللی دی خپلو امزولو سره خبرې کوي خبرې ورسره کوي په دین دعوت په میدان د دعوت کې د کافرو خبره مه منې د هغوی د رواجونو تابعداري مه کوې خو که ورسره کینې د دې دپاره چې زه دعوت ورکم خبرې ترې ورسره کوې چې څه چل وله جوړ کم او دعوت وله ورکم نو داسې بده خبره نه ده ابراهیم علیه السلام دی د خپلو ملګرو سره ناست دی فلما جن علیه اللیل کله چې تیاره کړه په ده باندې شپې او شپه راله ماښام نه پس توره تیاره شوه فلما جن هر کله چې تیاره کړه علیه اللیل په ابراهیم علیه السلام باندې شپې شپه راله تیاره شوه ستوري ولیده رأى کوکبا نو ولید هغه ستوري د ابراهیم علیه السلام دا قوم نه دی یو طرف ته بت پرستو خو بل طرف ته کواکب پرستو ښه د ستورو عبادت به هم کو د ستورو د انور او د سپومې ستوري ولید خیر نور یې څه ونه ویل لږ معمولي ټک یې ورکړ فلما افله کله چې هغه پرېوته هغه ستوري څه وخت پس پرېوت نو قال دو وی یاره نو داسې خدای خو مې نه دی خوښ چې هغه پرېوځي چې هغه ځان نشي راټینګولی نو ماله به څه لا احب الافلین زه محبت نه کوم د پرېوتونکو سره دا بس لږه غوندې خبره نغه کړه په میدان د دعوت کې چې دعوت ورکې داسې مثال دی لکه آبادي کې یو خخته کېښوه اوس د دین خبره وړاندې کوي و یاره زما د هغه چا سره محبت نشته او خوښ مې نه دی چې هغه پرېوځي ستاسو په خیال کې دا زمونږ هر څه کوي فلما افل کله چې هغه پرېوته نو دی وی الحمدلله دا اوس دویمه خښته ږدي لئن لم یهدیني که چېرې هدایت نه وی کړی ما ته ربي رب زما الحمدلله چې الله راته هدایت کړی دی خو که د الله هدایت نه وی زه به همدقسې بېلارې وی او سپومې ته به مې سر کېښودی لاکونن نو خامخا شوی به وې زه من القوم الضالین د قوم ګمراونه اشاره ورته کوي تاسو ګمراه خو ښکاره پې حکم نه کوي چې ګمراه دا یې بله خښته کېښوه ذهن چې جوړی په طریقه طریقه چې ګورو فلما را الشمس کله چې هغه ولید نور بازغتن راختون کې بازغتن منه د پړقیدون کې نو قال دوی هذا ربی آیا دا زما رب دی هازا اکبرو دا خو غټ دی د ټولو نه نور زمونږ په نظر کې د ستورو نم غټي د سپومې نم غټي فلما افلت کله چې نور پرېوته کله چې نور ماښام پرېوت نو بس اوس خبره ورته کوي قال نو دوی یا قومې ای زما قومه داسې خدایان مې نه دي خوښ چې هغه د یو حالت نه بل حالت ته انتقال کوي او په خپل باندې په خپل یو حالت باندې برقرار نشي پاتې کېدی انی بریء یقینا زه بیزاره یم مما د هغې معبودانو نه تشرکونه چې تاسو د الله سره شریک کوئ حضرت چې دا نه منې نو ته څه منې انی وجهت یقینا ما متوجه کړی دی ما مخامخ کړی دی وجهی یا دا خپل مخ او دا خپل ځان دا خپل ځان می متوجه کړی دی للذی هغې الله ته فطور السماوات والارض چې هغه پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه ګوره داسې نه وایي چې ما متوجه کړی دی دا خپل ځان لله الله ته که داسې ویلې وې هم صحیح ده خو دلیل نو ورسره او چې دلته یې داسې ووې چې ما مخامخ کړی دی دا خپل ځان هغه هغه الله ته چې هغه پیدا کړی دی اسمنونه او ځمکه نو ورسره دلیل هم بیان کړو هلکه هر څوک پرېږدې او بتمامیه الله ته توجه کوي ولې وایي د هغه کارنامې شته که نه خالق السماوات څوک دی خالق الارض څوک دی حنیفه په داسې حال کې چې زه راوړېدونکی یم د ټولو دینونو نه حق دین ته وما انا و نیمه زه من المشرکین د مشرکانو نه چې دا د توحید خبره ښکاره کړه او د خلکو غوبلې جوړې کې وای غلط شو او وای عقیده خرابه شوه او پلاران نه مني او نیکونه نه مني او دا نه مني او دا نه مني وحاجه او باس وکړه د هغه سره وحاجه جګړه وکړه باس وکړه د هغه سره قومه قوم د هغه په دې توحید خبره کې وسره جګړه باسونه وکړه نو قال ابراهیم علیه السلام ورته وایي یا خدای په خیر کې ده تاسو لږ ځان ته وګورئ اتحاجوني اتحاجوني آیا تاسو ما سره جګړه کوئ ما سره باسونه کوئ فی الله په باره د الله کې په توحید د الله کې نو ما خو ستاسو دشمن نه دی یاد کړی ما خو الله یاد کړی دی نو د الله په توحید کې او د الله په دین باره کې ما سره جګړه کوئ وقد هدان او حال دا دی چې دغه الله ما ته هدایت کړی دی دوی یری زمونږ د دې خدایانو بد مه وایه د بوتانو چې دا څه کولی نشي دا بیماری نشي لرې کولی دا باد نشي لرې کولی دا بچی نشي ورکولی دا مه وایه ګورې په شل به دي ووایي دي اوس وایي په شل به دي ووایي د شپې به د باندې کټ واړئ وایي ما یروئ ولا اخاف او زه نه یریږم ما د هغې چا نه تشرکون به چې تاسې شریک کوئ د الله سره هلکه خدایم په خیر کې سبا به الله بیمار کړی یم تاسو به وایې دا دوه بیمار کو یا به ما ته سبا څه تکلیف رسېدلی تاسو وایې دا دوی رسولی دا دوی نه دا الله دی الا ان یشاء ربی مګر که خوښه وشي د رب زما شیعه د څه شي بیمار مي کي یا څه نور تکلیف راته راورسوي وسع ربي پراخه د رب زما شامل دی رب زما کل شی ان هر یو شي ته علما په علم کې نن چې یو سړی د الله د دین خبره کوي د الله د دین رسول کوي هغه ته به څوک ضرر ورسوي افلا تتذکرون ایا تاسو نصیحت نه قبلوئ خدای په خیر کې ما یروی چې په شل به مو وی کټ به د باندې واړی ما مه یروی په خپله ویریږې یو سړی دی د الله اتباع کوي تابعداري کوي نو هغه له یره پکار ده که نه کم سړی د الله سره شرک کوي وکیف اخافو او څنګه به زه ویریږم ما د هغې نه اشرکتم چې تاسو د الله سره شریک کړي دي ولا تخافون لیکن تاسو نه یریږئ چې موږ د الله سره شرک کوو ولا تخافون او تاسو نه یریږئ د دې خبرې نه انکم اشرکتم بالله چې تاسو شریک کړي دي د الله سره ما هغه څیزونه لم ينزل به چې الله نه دی رالیږلی په شریک کولو د هغې علیکم په تاسو سلطانه څه دلیل دا تاسو چې دا یو بل رالی او د الله سره شریک کوئ نو ستاسو څه دلیل دی نو ما له یره پکار ده که تاسو له یره پکار ده فای الفریقین نو کم یو د دوو ډلو احق دا ډیر لایق دی بالامن په امن ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ قرآن د هغې خپله بیان کوي وی لایق د امن څوک دی الذین آمنو هغه خلق چې هغوی ایمان روړي وي ولم یلبسو او هغوی نوي یو ځای کړي ایمانهم د خپل ایمان سره هغه خلق چې هغوی ایمان روړی وي او د دې خپل ایمان سره نی یو ځای کړي بظلم ظلم دا به تاسو ته حدیثو کې راشي یو ځل بخاري کې تیر شویم دی بیا به هم درته راشي د دې دا مطلب نه دی چې ایمان دې روړی دی او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 ته زمونږ د تمامو حالاتو اصلاح وکړي ربه عقیده زمونږ درسته کړي اعمال زمونږ درست کړي ربه اعمال زمونږ درست کړي معاملات زمونږ درست کړي ربه اخلاق زمونږ درست کړي ربه زمونږ اخلاق درست کړي د بد اخلاقۍ نه ربه ته زمونږ حفاظت وکړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل لوی کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې پوه کړي دا دعا وکړئ دا کوم کتاب موږ شروع کړی دی ربه موږ سره توفیق راته راکړي چې په دې باندې صحیح پوه شو ربه د عمل توفیق راته راکړي د قرآن او د حدیثو د اتباع توفیق راکړي ربه د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې هم راکړي زموږ بچو ته هم ورکړي په قبر کې په ورځ د قیامت هم ربه د دې عظیم خیر نه ته موږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي اخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ نه په خپلو بچو باندې الله خوشحاله کړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي الله تعالی په حلال کاروبار کې ورته خیر ورکړي برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د بیمار...